وان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته قال نے فرمائے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي داول ایسه د حدیث در تمخ کم تیر ده المسلم مسلمان منا اسوګ دے سلم المسلمون من لسانه نبد چاوینه توی نبد چا په مال او جیداد او حق باندې قبضه کوي نو مؤمن ته مؤمن زکه وای چې خلق تبا د خلق مال او ویني تبد د طرف نه مني او کې سره وای مؤمنم خو د خلق ویني توی د خلق مالونه او جیدادونه خوري نو دا مؤمن نه رواه ترمذی یو د دې حدیث روایت امام ترمذی رحم الله کړه رواه الترمذی والنسائی او امام نسائی رحم الله وزاد البیهقی او زیاد کړی دی امام بیهقی فی شعب الايمان په شعب الايمان کې به روایت فضالا پر روایت د فضاله باندې رضی الله عنه د تفضاله ابن عبید الانصاری وای د کونیه د ابو محمد ډیر مخکې اسلام وروړو او اول اول جهاد د دو خود او ما بعد ټول جهادونو کې د الله د حبيب سره شامل شوه او د هغه شجره الرضوان بیعت کې شامل او د مصر او د شام په فتح کې شامل لوی شان والا صحابي دی دا او د دینه 500 حدیث نقل لی له 50 حدیثا د فضاله ابن عبید رضی الله عنه 500 حدیث راغلی او دانه چې وسړي مهاجر دی او غل ډاکو دی او هغه شریعت نه خلاف دی نو دا بیا شرعن مهاجر دی وعن